مومنانو شراب جواری او دا بوتان او قسمت معلومول په غشو باندې دا ګنده او ناولی سیز دی او د شیطان د عمل نه دی د دې نه ځان وساتي دې باره کې حدیث استاد بیانې خبره ورسېده عبدالله ابن عمر ته قال عبدالله ابن عمر وی نزل تحریم الخمر نازل شو حراموالی د شرابو دا یو باس دی چې شراب سته وی هغه کم سیز دی چې هغه نه جوړ شي نو شرابي دی په دې ځای یو باس کوي دا هدایوس ازدا پوره باس کړی دی قال عبد الله ابن عمر وی نزل تحریم الخمر نازل شو حرامول د شرابو الله اولګي د شراب حرام کړو لیکن په مدینه کې عام شراب کمو و ان بالمدینه او یقینا په مدینه کې یوم اذن په دغه ورځ لخمسه اشربتن هغه پنځه قسمه شرابونه عام طور باندې په مکه مدینه منوره کې چې خلکو استعمالول نو هغه پنځه قسمه شرابونه وو و انا بالمدینه او یقینا په مدینه کې یوم اذن په دغه ورځ لخمسه اشربتن هغه پنځه قسمه شرابو او ما فيها نو په دې کې شراب العنب شراب د انګورو پنځه قسمه شراب اکثریت او دا بل چې دی د انګورو شراب دا پکې نو رستو به درته راشي چې مدینه کې د انګورو شراب مو او دلته وای نو نو تاسو به داسې وای اکثریت اکثریت د دې پنځو قسمو شرابو او د انګورو اکثریت هغه نو دا پنځه قسمه به درته اوس رستو راشي ښه یو قسم پکې به دقه نه راځي هغه د دغه د جوارو د جوارو نه شراب دا به دوی جوړول دا په مدینه کې ډیرو درته براشي د اوربشو نه شراب دا کې ډیرو دا رنګې د غنمو نه شراب دا به دوی جوړول دا ډیرو د نغه نه دی شات د شاتو نه شرابو دا به دوی جوړول او د کجورو نه به جوړول دا شرابونه دا دغه دی کجورې او شات او غنم او اوربشې دا رسو را روان دی او یو پکې دی چې هغه دی جوار د دې نه به جوړول اکثریت شراب چې دی د دې پنځو قسمو او په دې اکثریت کې چې دی د انګورو شراب نو حال دا دی چې خمر ټکی نه دی خمر دا یو تحقیق د امام صاحب کوي هغه وی خمر هغه ته وی چې هغه صرف د انګورو نه جوړي نو دی په هغه دغه کوي چې ګوره دا پنځه قسمه شرابونه و په هغه کې د انګورو اکثریت هغه نو حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال انس بن مالك رضي الله حضرت انس وی ما كان لنا خمر نو زمنګ شراب اکثریت شراب زمنګ نو ما كان لنا خمر نو زمنګ د پاره په مدینه کې شراب غیر فضیخکم بغیر د استاسو د فضیخ نه فضیخ دا کچه کجو نغه نه دی دا کجوره دا کچه کجوره خلک راو شو کوي هغه بیا په مرتبان کې واچي سر په بند کې سلور پنځه ورځې داسې نو هغه دغه شي ګیسو کې راو پړسیږي چې راو پړسیږي زګو کې چې زګو کې بس دا بیا دغه شو شراب شو فزیخ هغه شراب ته وایي چې هغه خلک د کچا کجورو نه دغه کی څوک را شوکوي څوک به داسې و طوفان به راغی دا کچا کجوري به راوغورځېدې دې نه به یې جوړول د یاد خیال دی فزیخ هغه شراب چې د شنو کجورو نه د کچو کجورو نه خلک یې جوړوي نو ما کان لنا خمرون نو زما زمونږ د پاره شراب و فلانا په فلانی و فلانا او په فلانی د شرابو مجلس لګېدلی و دا لوی لوی صحابه پکې ناستو خو ګورې دا هغه زمانه ده چې شراب حرام نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه د ام سلیم صاحب خاوندو دام ناستو حضرت ابو عبیده دا هم ناستو دا رنګ چې دی حضرت ابی ابن کعب دا لوی لوی صحابه په دې مجلس کې ناستو نو ماسک شراب په ابو طلحه باندې و فلانن او په فلانی باندې لکه ابی ابن کعب و فلانن په فلانی باندې او دا شراب مجلس لګیدل دي خو د شرابو مجلس د اوسني شرابیان هم وایي چې مجلس د شراب ولګي ګوري شرابیان بل خبره بیا نه مني دا چرسیان چې سره کینی دی بیا نور خبرې نه مني چې ګورو از جاء رجلنا ناګن راغې مونږ ته یو سړی فقال راته وی وی لکه خبر نه شراب خو حرام شوی دی فقال نو فق فقال نو دی سړی وی چې وهل بلغکم الخبر آیا تاسو ته را رسیدلې دی خبر وهل بلغکم الخبر آیا تاسو ته را رسیدلې دی خبر فقالو دی مجلس والا وتوي وما ذاک سد دغه خبر هغه وتوي الک خبر د تنه را رسیدلې نو دی وته وی څه خبر وی دا خبر چې شراب حرام شو قال نو دی سړی ورته جواب کیوي چې حرمت الخمر حرام کړی شو شراب وی خا د مجلس والا راته وی پاسه انسا زکه شرم قلال جمع د قله ده منګی تم وی منګی دا شنه منګی نی دا شرابو نه ډک وی دا توی کا احرق توی کا هذه القلال دا من دا شنه منګی یا انسو ای انسا اوس دا نه کوي چې تورګه د رسول الله نه خو تاسو کو بانی معنی نه جوړی تورګه چې دا ته پوستیو کو چې د شراب سره سوکو الکه چې حرام شو مردار شو استو یول پکار دی ها نو وی توی کا دا منګي اے انسا قال انس وی فما سالو نو دې صحابه او پښتنه او نکړه عنها په بار د شرابو کې چې حضرت اوس پسو کو نه بس نه ولي دی او توی کې ولا راجعوها او نه دوی بیا واپس شو دیتا بعد خبر الرجل پس د خبر د سړی نه دغه سړی چې خبر ورکړ چې شراب حرام شو بس بیا سره دی دغه ته مخ راونه ګرځاو دی دغه ته دی شراب وته پتوی کړه اوس به درته رستو راشي د مدینه منورې په کوڅو کې همداسې بېدل دا شراب یو به هم راتوی کړل او بل به هم راتوی کړل او بل به هم راتوی کړو حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال حضرت جابر وی چې سب احد نه دی په غزوه احد کې شراب چې حرام شوی دی نو دا پس د فتح د مکې نه شوی دی خد اتم کال له هجرت کې حرام شوی دی کله چې صحابه کرام دغه ته ووتل احد ته نو په سبای وختي کې بعضې صحابه شراب وسکل شرام ځکه چې حرام خو نو حلالو چې بیا جنگ شروع شو چې جنگ شروع شو هغه شهیدان شو چې شهیدان شو نوروست چې بیا حرمت راغې حرمت نو يهودو اعتراض وکړو چې هغه ستاسو مړي چې شهیدان شوي دي په احد کې یا غپلانې مړ شوی دی یا غپلانې مړ شوی دی نو په هغه کې هم دغه په خېټه کې هم شراب وکنه د پیر ورځ وه که د ګل ورځ وه که د څه وه غدات احد په سبی د احد کې چې کله د احد غزا کېده د غزوې احد په سبی کې د بعضې صحابه اوسکل سه اوسکل الخمره شراب صبح اناس په سبی کې اسکل یو ډلې د خلکو غدات احد په هغه سبی د احد کې سی اسکل الخمر شراب چې شراب یې اسکل او بیا په دقه غذا کې شیدان شو فقتلو نو هغوی قتل کړی شو من یومهم په دغه ورځ کې جمیعا ټول شهدا په داسې حال کې چې هغه شهیدانو هغه د شهیدانو وذالک قبل تحریمها او دا سکل د دوی شو دا مخکې د حرام والی دا غینو غزوه احد په دریم کال د هجرت شوی ده او شراب چې حرام شوی دی په اتم کال د هجرت شوی دی حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى وابن ادريس عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر وي سمعت عمر ما وردل د خپل والد حضرت عمر نه او دا حضرت عمر چې دا خبره کوله نو دی ناستو علی منبر النبی صلی الله علیه وسلم په منبر د پیغمبر علیه السلام د مسجد نبوي په منبر باندې ولاړو او دا خبره وکړه یقول وی وی اول د الله حمد وی به پر رسول الله باندې درود وی او به سو وی اما بعد پس د دینه حمد می مو وی پر رسول الله می درود مو وی د دینه پس ایها الناس ای خلکو انه نزل تحریم الخمر یقینا نازل شوی دی پر رسول الله باندې حرام والي د شرابو پر رسول الله باندې د شرابو حرام والي نازل شوی دی خو په مدینه کې شراب چې دي کم استعمالیدل وهي یو دا شراب چې دي په مدینه کې دا جوړیږي من خمسه ان د پنځو قسمو شیونو نه د مدینه شراب دا د پنځو قسمو شیونو نه جوړیږي مین العنبی د انګورو نه ما راته وویل ګوره د انګور رالل پاس یې ووی پاس چې انګورو شراب په دغه کې نو مدینه کې دلته رالل چې انګور معلومیږي مدینه کې د انګورو شراب ومو خدا کمو زیات شراب دا نورو نو یو من العنب د انګورو والتمر د کجورو والعسل د شاتو دا شات په راواغشتل دی کې به لګي وبو واچولې دا به بیا غ مرتبان کې کې خو د سر به پس کلک بند کو چې بند به کې یو سور زې به بند اخیو چې بیا به سر کولاو کو دی به دا زګونه کړو او بیا شرابو والحنطت د غنمونه والشعير د اوربشونه والخم پوه شو دا پنځه شو پنځه دي خو دا ما وی انګور ته لرې کې لکه مونږه پاس ویلو که نه چې انګور پکې نو نو چې انګور نو نو څلور دا کې او پنځم وسره ما وی جوار کې نو هغه پنځه دا شوخه دا دا دغه شو کجوري شات او غنم او ربشه او دغه جوار بیا وی خم خمر په معنا د پټولو سره راځي د دې وجه نه دا کومه ښځه چې دا کم زړوکي باندې دا سر پټي هغه ته خمار وی لوپټه خمر معنا پټول شراب او تم زکه خمر وی چې دا مسکینو د عقل مغلوب شي پټ شي بیا عقل کار نه کوي والخمر او شراب چې دی ما دا هر غسیز دی خامر العقل چې هغه عقل پټي اوس کدل ته کې دی میوره واغشته و آمنو ثم اتقو دا دغه دی وی لیس علی الذین نشته په هغه خلکو باندې آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی و عملو الصالحات او هغوی کړي دي نیک کارونه په دوی ګناه نشته دی فیما په هغې کې طعمو چې هغوی خوړلی دي طعمه یطعم خپله معنا دی خوړل لیکن کله په معنا د سکلو سره مرضی ښه طعمو نو دلته معنا سکل دی په هغه کې معنی خوراک کوي خو مطلب د دې دلته سکل دی فيما طعمو په هغه کې چې کم دوی سکلی دي خو اذا متقو خو چې کله دوی ځان د حرامو نه بچ کړي ریاض یهودو چې شراب حرام شو نو دا اعتراض یو که چې دا شراب خشه دی که دا ګنده دی که خی تاسو ولی نس کې حرام وته ولی وایي او که ګندی نو دا ستاسو چې دا بل ورځ دا مور او دا پلار او یا دا نیکه او یا دا رونه مړ شوي دي نو هغوی خو شراب څکلي دي که نه نو هغوی خو ډکې خېټې د شرابو نه قبر ته تللي دي نو هغه به هم ګناهګاري نو الله دا حکم راغی چې نه شراب ګنده دي خو چې کله حکم د شرابو د حراموالي نور راغلی نو دا حرام نو او صحابو که سکلی و هغه د حراموالی نه مخکې سکلی دي اوس حرام شو د دې نه پس اوس د دې سکل نه دي پکار نو نشته په هغه خلکو چې هغه ایمان روړی دی او عمل صالح کړی دی نو نشته په دوی جناحون ګناه فی ما په هغې کې طعمو چې هغوی کم خوړلی دي یا سکلی دي شراب دا اوایه والله يحب المحسنين حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه حضرت انس وی چې ان الخمر التي یقینا هغه شراب احریقت چې هغه واړول شو تاسو وختي ووی کنه چې کله حکم د حراموالي د شراب راغی نو هغه بیا واړول شو په دې کوسو کې به بيدل نو وی هغه شراب اوهریقه چې هغه واړول شو نو هغه سدی التي ان الخمر التي اغه شراب احريقت چې هغه واړو لشو په دې کوسو کې هغه کم شرابو الفزيخ هغه فزيخو تاسو وی فزيخ هغه شراب ته وی چې هغه د کچک جوړونه د دې شنو کجورو نه جوړ شي په دې حدیث کې د بخاری استاد څوک دی ابو نعمان دی امام بخاری وی وزادنی محمد ما د خپل استاد محمد ابن سلام دا ټکی زیات کړی دی عن عن ابي النعمان دا بن نعمان نه اغلته کې دا بن نعمان نه بخاری ډایرک روایت کوي خو دلته چې روایت کوي نو په ذریعه د محمد ابن سلام کوي قال انس وی كنت ساقي القوم زوم ساقي د قوم سکون کې د قوم فی منزل ابي طلحه په کور د ابو طلحه کې د ابو طلحه سه په کور کې د خلک را جمع شوي او زه د دوی ساقي وم زه ما په دوی شراب سکل په دې شراب سکلو وخت کې فنزل تحریم الخمر نازل شو هر حکم د حرام والی د شرابو فامر رسول الله امر وکړ منادیا یو اعلان کوونکی ته چې لاړ شو په دې کوسو کې اعلانونه وکړه چې شراب حرام دي فنادا نو دغه اعلان کوونکی اوازونه وکړو سچغه والي کېدی فقلت وته مې ووی هذا مناد دا یو اواز کوونکی دی ینادي اواز کوي د څه اواز کوي الا ان الخمر قد حرمت دا اعلان کوي الا خبردار شي خبر شي ان الخمر یقینا شراب قد حرمت هغه حرام کړی شوی دی وی خا فقال ابو طلحه فقال لي ابو طلحه وی ماته چانسا اذهب لارشا او فاحرقها دا شراب بارتوی کا په دې کوسه کې بار توی کا قال انس صاحب وی منګم شراب رو وستل او بلم شراب رو وستل او بلم شراب رو وستل قال انس صاحب وی فجرت نو بيدل فجرت نو دا شراب بيدل فی سکک المدینه په کوسو د مدینه کې فجرت نو دا شرابو بيدل فی سکک المدینه په کوسو د مدینه کې وکانه قال انس وی وکانه خمرهم او زیات شراب د دوی یوم اذن په دغه ورځ کې الفزیخه هغه فزیخو فضیح ما ده ته ویو هغه شراب چې هغه د کچه کجورونه د شنو کجورونه جوړ شي قال بعض القوم اعتراض کوي فقال بعض القوم نو وی بعض قوم بعض خلکو وی دا يهودو دی وی چې شراب ګنده دي نو هغه پرون چې کاکا پلانې کاکا مړو اخو هم شراب سکریو هغه بل راشي هغه بل کاکا مړو اخو هم شراب سکریو فقال بعض القوم نو اوی بعض قوم چې قتل قوم قتل کړی شوی دی یو قوم وهیا او دا شراب چې دی فی بطونهم دا غوی په ګیړو کې و شراب اسکلی او مړ شو لکه په وحد کې بعض ملګرو سار شراب اسکل او دروازه بیا مړ شو نو قال انس صاحب وی فانزل الله الله راولې ګوس هغه تفسیر د تا برابر کو چې لیس علی الذین آمنو نشته هغه خلکو چې هغه ایمان وروړي دي او عمل الصالحات یو او کړی دي نیک کارونه په دوی نشته جناحون ګنا فيما طعمو په هغه کې چې کم دوی سکلی دي خو اذا متقو خو پالې چې دوی د نورو حرامو نه ځان بچ کړي ها باب قوله دا باب دی د دې قول د الله لا تسأل عن اشیاء تاسو پوښتنه مکوي د بعضی شیینو نه ان تبدلکم کچره دا ښکار شي تاسو ته تا نو تاسو او کوم تاسو به خفه کی الکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بیزای پختنه مکوي بیزای بی مطلب پختنه ته مکوي ځکه چې دا زمانه د نازلېدو د وحی ده اوس ته به یو بیزای پختنه وکي بی مطلب پختنه به وکي او دلته به وحی نازل شي دا الله آسان حکم به د باندې ګران شي نو بیا به څه کوي یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د حج بیان کو یو پکې پاسید وی افی کل عام حج ارکار الک ارکال حج فرض دی رسول الله چپ شو چپواله د دې دلیل چې دا ستا خبره صحیح نه ده هر کال نه دی دی بیا وی چې افی کل عام حضرت هر کال نو یله کدا پښتنې ولې کوي درته وی حج کوي د الله پتا سو باندې حج فرض دی نو خو بس یو حج دی نو دین اوس دا پښتنې ولې کوي چې کم کال له کم کال له ته چې ما تا ته چې پلار وایي چې بچیه ما له اوبه راکه نو خو دغه یو ځلې ورکې که نه که بیا بیا به یې ورکې نه خو یو ځل دې ورکړه بس عمل وشو نو رسول الله خفه شو چې یا نیکبختو دا بېځایه سوالونه ولې کوې اوس د وحې د نازلېدو وخت دی که اوس الله وی چې او هر کال نو بیا هم وسو چې بیا هم هر کال کړی وي او بیا نن سبا یې هر کال څنګه کوي یا دقسې د بعضې خلکو غالبا منافقانو څه بېځایه تپوسونه د رسول الله نه وکړه پیغمبر علیه السلام هم په جلال کې راغی منبر ته وخت چې منبر ته وخت غوسه دی وای چې د څه سوالونه رانه کوي کوي رانه الله وته کشف وکړه اوس خلق د رسول الله په طبیعت نه پوهېدل عمر پوهېده عبدالله ابن حذافه یو لوی سړی دی هغه باندې به خلکو اعتراض کاو چې عبد الله ابن حذافه دا د خپل پلار نه نه دی پیدا دا د د مور غلا کړی دا چرته کې بدکاری کړی دا غینه پیدا دی عبد الله ابن حذافه پاسد وی حضرت من ابي زما پلار سوق دی ته خدای دې په خیر کنو دا وخت د پښتنې دی رسول الله وتوي حذافه حذافه دی چې مور خبره شنو مور وتوي و خدای دې دسه دسه کا یا ظالم دا ته پوسټ ولې کو اوس خو انسان د خچ چلو فرض کا کما چرته کې غلط کار کړی وي او دا غلط نه ته پیدا شوی وي نو پرده خو د باندې پرته وه که نه نو چې تا اوس د رسول الله نه پوښتنه کولې او هغه ویلې وي نو ځان باندې شرمولې وي او زه باندې هم دغه کړی وي مطلب دا دی دا بې ځایه سوالونه هلکه خو چې د چا په کور کې پیدا یو هم د هغه دغه یې که نه د هغه زوی هم د هغه د پلار دی نو وی لا تسألو تاسو پوښتنې مه کوئ عن اشیاء د بعضې شیینو نه ولی چې تاسو پوښتنه کوي دا وخت د نازلېدو د وحی دی نو الله به د لا شیخ ښکاره کی ان تبدلکم کدا ښکاره شي تاسو ته تا نو تاسو حکم تاسو بیا سکی خپه بکی هغه مسله به سخته بیا خپه نه به شي کولی حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجروزي قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن موسى بن انس عن انس رضي الله تعالى عنه قال حضرت انس وی یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خیسته بیان مونږ ته وکړو خطب رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان وکړ مونږ ته رسول الله خطبتا په بیان کولو سره یو ډیر خیسته بیان راته وکړ ما سمعت مثلها چې ما نو اوریدلې په شان د دې بیان قطو بالکل او په دې بیان کې راته دا وی چې لو تعلمون کچر تاسو پویدلې ما اعلم په هغه چې زه پوهیږم الله چې ما ته کوم معلومات راکړي دي او زه دا کوم خبرو باندې پوهیږم او په دې تاسو پوه دی دې باندې چې د الله جلال څومره دی د الله عصمت او بړی څومره ده د الله قدرت څومره دی او د هغې نه پس چې سړی مړ شي او د برزخ زندگی ته راشي نو دا څنګه زندگی ده ډیره مشکله ده باس بعد الموت شي او د باس بعد الموت نه پس سړی خلق میدان حشر ته راشي نه پلار په کار راځي نه زوی په کار راځي نه خاندان په کار راځي خپل عمل په کار راځي او بیا الله ته پیشي وي او ستا او د الله منځ کې ترجمان نی او چې الله څه حکم وکړي هلته بیا نم پکې نی هماغسې وي یا دوزخ دی او یا جنت دی نو که دا معلومات یقیني تاسو ته معلوم وي چې دا څنګه ماته معلومه دي په دنیا کې به هم خندلې نه وي دا خو نن تاسو ناپوه یې نو ځکه خاندئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو تعلمون کشر تاسو پویدلې ما اعلمو په هغه چې زه په پویګم لزحکتم قلیلا نو تاسو به خندلې وی ډیر کم اکثر چې ریاض قلیلا راشي په معنا د نفي سره راځي ښه لږ به هم خاندلې وي یعنې خندا به هم نه وی کړې بزرګان وایي د دې بزرګانو خبرې منې وایي دا خندا او خوشحالي راواله پولیسرات ته یې سارې کې چې په پولیسرات باندې خو پورې وتې که نه بس وای الحمدلله بیا خوشحالیم کوي ورس ډزم کوي ورس کوي چې په پولي سرات خونې پورې وته مړ د خوشحالۍ ډزې کوي م بل څه کوي م بل څه کوي م خنداګانې کوي ولا بکیتم کثیرا او تاسو به جړا کړې وې ډیره ولا بکیتم او تاسو به جړېدلې وې کثیرا ډیر خیر چې دا خکل بیان پیغمبر علی السلام او که په صحابه وسره شو قال انس وی فغت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو پټ کو اصحابو د پیغمبر علی السلام وجوههم خپل مخونه دون په اثر وشو چې دا د مخونه داسې سره پټ کړ داسې داسې وای دا سلګي والی دا دا دغه کول نو پټ کړه مخونه او لهم حنین دا غوی د پارسلګي وی فقط خیر چې دا حالت راغې ما وی دې کې بیا رسول الله وی چې څوک مانه د سس تپوس کوي او کې فقال رجل او وی یو سړی دا هم د عبد الله ابن حذافه دی او وی یو سړی چې من ابي څوک دی پلار زما حضرت زما پلار څوک دی نو قال رسول الله وتوي فلان فلان دی حذیفه وی عبد الله وی زما پلار څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل پلار خو چې حذافه فنزلت هذه الايه نو نازل شو دا آیات چې لا تسالو عن اشیاء تاسو تپوس مکوئ داسې د غیر ضروري شیونو نه ان تبدلکم که تاسو د ښکاره شي تاسو او کوم تاسو به خپه کی رواه النظر وروح ابن عباده عن شعبه حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا ابو نضر قال حدثنا ابو حيثمه قال حدثنا ابو الجويرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال عبد الله ابن عباس بل روایت د شان نزول کوي قال عبد الله ابن عباس وی کان قوم او یو قوم دا منافقانو یسالون رسول الله صلی الله علیه وسلم او وی پوښتنه کولې د رسول الله نه او دا پوښتنې کولې استهزاءا د ټوکو د وجې اسې ټوکې کولې مونږ وی خنده یو برا پاسید سیف زما او خرو که د چرته ده ابل برا پاسید زما غوارو که د چرته ده دا ټوکې ابل برا پاسید زما پلانې شیروک د چرته دی هلکه دا پوښتنې مه کوئ د ده نه د دین ضروري پوښتنې کوئ فنزل فانزل الله فیهم الله نازل که په باره د دوی کې هذه الآیه دا آیت یا ایها الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم حتی دا تلاوت کو کو کو چې فرغه چې رسول اسلام پارخ شو من الآیت کلها چې دا غون آیات وي خا بیا دی ما جعل الله من بحیرتن الله نه د مقرر کړي بحیرا ولا صائبتن او نه الله مقرر کړي د صائبا ولا وسیلتن او نه الله مقرر کړي د وسیله ولا حام او نه الله مقرر کړی دی حام دا سلور قسم ساروی دی د دې درې قسمو تفسیر به د تو کی بلکې د سلورو به کی کله نا کله به دوی داسې چلو کوو خو به راواغشته وای د دې اوخه شوده د پلانی بوت پنامه د اوخه شوده به راواغشتل دا به وقف کړو د بوتانو لپاره بیا به داسې چلو که خلکو ته به څه پته لګېده چې د دې اوښې شوده د بوتانو په نامه دي نو یو د هغې یو خاص نښه وه په هغه طریقه به یې ورته دا غوږ پرې کړو دا به یې نښه وه چې د دې اوښې شوده د بوتانو په نامه دي بس دی به وي دا بختوره ده الکه الله وی چې کومه بهیره نه به پې سوریږي نه به پې بار اچوي که د چا په پټي ورله پټي نه به نه شړي که د چا په ونه باندې ورله اونې نه به نه شړي اواز به هم پې نه کوي دا چا ویلي دي الله نو الله وی نه ما جعل الله من بهیره الله نه دا مقرر کړي بهیره دا خو دا خلک د ځانه وی ولا صائبه او نه الله مقرر کړی دا صائبه یو سړی به په تجارت په نیت روان شو کچره الله زه په دې تجارت کې کامیاب راوستم زما دا اوخه به د بوتانو په نامه هلته خو به شودو دلته دا غونډه اوخه که الله تعالی زه په دې سفر کې واپس کامیاب راوستم زما اوخه به د بوتانو په نامه چې دی به کامیاب راغی اوخه به راواغشته د بوتانو په نامه به خوشې کړه چې خوشې به کړه دیم دا مسله و نه به پې څوک سرېدل وایي ما ګناه ده نه به پې چا بار اچاو ما که چا پټي ته به ورله جوار به وله خوړل وایي نه که د چا توت به خوړه وایي نه وایي ولې قال الله الله وایي نغه وی ولا صائبتن او نه الله مقرر کړی دا صائبه صاحبه هغه اوخه چې هغه د بوتانو په نامه خوشي شي ولا وسیله او نه الله وسیله مقرر کړی دا خلک د ځانه وی وسیله نه الله مقرر کړی دا وسیله وسیله مسیله نشته په سواد سره دی ښه وسیله دا د وصل نه جوړ دی وصل یو ځایوالي ته وایي دی به دا طریقه وه چې یو اوخه به اول ځل لنګه شوه او ښځه بچی به یې راوړه نو ګوري په اوښانو کې ښځه بچی قیمتي غواګانو کې هم ښځه بچی قیمتي کومه اوښه به چې اول ځل لنګه شوه پیله او بچی به یې راوړه او بیا به دویم ځل لنګه شوه بیا به یې بچی راوړه وی دا بختوره ده بچی د بچی سره یو ځای کړی منس کې ناری نر نشته بس دا بختوره ده الکه نه په دې سوریدل جایز دی نه په دې بار چول جایز دی نه په دې سبل خدمت کول جایز دی ولی الله ویلی دی نه الله وی ولا وسیله او نه الله مقرر کړی دا وسیله ولا حام او نه الله مقرر کړی د حام سان چې تاسو ته سان کله نا کله به په دیوخانو کې یو نری اوخی دی با کم اوخ چې هغه به د هغه نه به لس پیرې یو اوښه مال شوه یو اوښ به لس پیرې به د هغه نه اوښه مال شوه وی باس دا بختور دی دا بختور دی اوس به په ده باندې نه سوارېږي نه به پس بل څه کار کوي نه به بل څه کوي بس نو وی ولا حامن او نه الله مقرر کړی دی حام په دې ځای بیا راشي چې د تاسان شي بخاری به هم د توي بهیرا هغه وخه چې د هغې شوده به د بوتانو لپاره وقف شو بیا بیا د هغې یو غوږ هم پرې کو صاحبه هغه اوښه چې هغه به د بوتانو په نامه خوشې شوه او وسیله هغه اوښه چې پیله ځل چې بلنګه شوه نو ښځه بچی به یې راوړه چې دویم ځل بلنګه شوه بیا به یې ښځه بچی راوړه دی به وی ښځه بچی د ښځې بچی سره یو ځای کړه دا بختوره ده ولا حام حام حام هغه اوښ چې د هغه نه به لس پېرې اوښې مال شوې نو به دغه شو دوی به وې بس دا نور بختور شو و اس قال عیسی ابن مریم و اس قال الله یا عیسی ابن مریم و اس قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذوني و امي الهین من دون الله اوس دلته ګوره و اس رایات کې قال الله چې اوه الله دې ټکی دا ګوره یا عیسی ابن مریم ای عیسی زوی د بیبي مریم انت قلت للناس تا ویلیو خلکو ته چې اتخذونی و امی الهین چې ما او زما مور دا ونیسه په خدای باندې ریاضه دا پښتنه الله کله کړی ده ځنې خلک وایي دا چې کله الله عیسی علیه السلام اوچت کو چې عیسی علی السلام الله سمان ته اوچت کو دغه وخت کې ته پوښتنه وکړه نو چې دغه وخت کې ته پوښتنه وشو نو بیا مسله اسانه ده قال ماضی ده دا کنه دا ماضی او دا ازم د ماضی د پر راضی نو بیا خو مسله اسانه ده چې و اذا رایات کې هغه وخت قال الله چې اوه الله ماضی ده لیکن عام خلک داسې وایي چې نه دا پوښتنه به پر ورځ د قیامت کوي په میدان حشر کې به کوي عیسیان به حاضری او د عیسیانو د شرمولو د پاره به الله د عیسی علی السلام نه پوښتنه وکړي چې ای عیسی د خلکو ته تا ویلو چې ما په خدای باندې ونیسه زما مور په خدای باندې ونیسه او په مشکلاتو کې دا وازونه کوي چې یا عیسی مدد او یا مریم مدد دغه وخت کې به عیسی علیه السلام داسې رپي وایي به خدایه ته په هر څه باندې پوهېږي ته چې په څه پوهې په هغه زه نه یم پوهی او چې زه په څه پوه یم په هغې باندې ته پوهی خدای ما خو دوی ته بله خبره نه ده کړې بغیر د هغې نه چې تا ما ته کومه خبره کړې وه نو چې دا خبره په دا سوال کله شي په ورځ د قیامت شي لکه امام بخاري دا وایي نو بیا دلته سوال دی چې قال خو ماضي ده که نه وای کنه قال څه ده ماضی ده او اسم د ماضی د پر راځي نو دې داغه جواب کوي یقولو یعنی دا ماضی په معنا د مضارع سره ده وای کنه دا ماضی په معنا د سره ده و اس قال او پاغه وخت کې چې او به وی الله قال الله الله به اووی اوس هغه غون عبارت نه کوي کوي قال الله دسې دی نو بیا سوال پیدا شو چې قال په معنا د یقول سره شو نو اس چې په مضارع راشي په معنا د ماضی کوي اس چې په مضارع راشي په معنا د ماضی کوي نو که قال په معنا د یقول سره شي خو چې اس پراغ به مازی کړه نو دې داغي جواب کوي و اس ها هنا سلتنا او دا اس ټکی نه دی دا په دې ځای کې زائد دی زائد یعنی اس لیکل شوی دی خو معنی یې نشته سلتون زائد دی ماد یمیدو چاته خیر ورکول نو مائده خیر ورکون کې خیر ورکون کې مائده منا دا شو دې تاسو ته وای چې دا صيغه د اسم فاعل چې مائدتون دی دا مائدتون صيغه چې دا دا د اسم فاعل په معنا د اسم مفعول سره دی کله نا کله فاعل په معنا د اسم مفعول سره راځي څنګه وای اصل المائده مائده خوانشه دا خو صيغه د اسم فاعل دا فاعلتون وزن دی خو اصلها مفعولتون اصل د دې دی مفعولتون دی دا مفعولتون وزن دی یعنی دا صيغه د اسم مفعول لا فاعل فاعل په معنا د مفعول سره دی الکه فاعل په معنا د مفعول سره هم راځي وی ولې نه راځي قرآن مجید کې تاسو نه دی ویلې که عیشت راضیه جون خوشاله راضیه صیغه د اسم فاعل د خوشاله نو ریاض اختیا وایا جون خوشاله کته خوشاله په زندګۍ کې د جون نه خلک خوشاله دا نه چې جون خوشاله مونږ وایي کنه ډیره جون می خوشاله دی نه لکه جون خوشاله نی د جون نه خلق دغه خوشاله نو دا صيغه ده اسم مفعول ده نو دا د رازیتون په معنا د مرزیتون د سره د سه جون مرزیتون چې خلق دغه نه خوشاله دي یا لکه راځي تطلیقه بائنه الکه دا خزه طلاق شوې ده تطلیقه بائنه دا طلاق شوې ده بائنه او صدا جدا کون کې ده نو بائنه صيغه د اسم فاعل ده په معنا د مفعول سره دی یعنی دا خزه طلاق شوې ده او بینونه جدا کړې شوې ده فایده رسی هلته انډې هم پکې وي اوبه هم پکې وي چکني هم پکې وي نو ځکه تاسو ته معنا کوي والمانا معنا د مائدتون څه شوه میده بها چې فایده رسولې شوې ده په دې سره چا ته رسولې شوې ده صاحبها صاحب دغې ته صاحب د درستخان څوک چې څوک ورته ناست دي وقال ابن عباس عبد الله ابن عباس وی انی متوفیک ورافعک الی ومطهرک دا دغه دی عیسی علی السلام بارک الله سوی چې انی متوفیک ای عیسی زتا متوفی کون کې د متوفی څه معنا ده عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس د دې معنا کوي مومی تو کا زه مړ کوون کې امتاله عبدالله ابن عباس وایي متوفی دا صیغه د اسم فاعل ده او دا اسم فاعل په معنا د مضارع سره دی د مستقبل سره یعنی آینده د پاره چې دی مومی تو کا زه تا مړ کوون کې یم عیسی علیه السلام اسمانونو کې دی بیا به راکوشي بیا به څلوېښت کاله ځمکه کې تیر کی نو د څلوېښتو کالو نه پس به بیا الله په کې دغه کی وفات به کی نو انی متوفیکا د زه تا وفات کوونکی یم یعنی د دغه نه د راکوزېدلو نه پس لیکن عام خلک دا معنا نه کوي عام خلک د دې متوفي معنا کوي پورا پورا اغستون کې امتاله عام خلک دا معنی کوي مونږ او تاسو چې مړو شو مونږ پورا نه مړو ښه الله زمونږ نه نیم والی نیم پرې دي سارا نه والی خو بدن وارثانو ته پاتې شي بیا مونږ خخو الله پاک عام خلک چې علی ماوی پوره وانلی ساتي والی خو بنی آدم بدن دلته پاتې شي او عیسی بدن او سا دواړه سره واغشتل او چته کړل زه بس دی